شپږم قسم د منصوبات نه حال دی حال ذات ویل کیږي ما یبین هیئت الفاعل او المفعول او کلیهما حال دې ویل کیږي ما يبين الهيئه الفاعل چې بیان د هيئت د فاعل دی او المفعول یا بیان د هيئت د مفعول دی او کلیهما یا بیان د هيئت د فاعل یا د مفعول دی دې ته حال وایي بیا دا فاعل عام دی لفظا کدا فاعل لفظي وي ومعنى یا دا فاعل چې شی وی لکه معنوي نو فاعل په قسمه ده یو فاعل لفظي ده او بل فاعل معنوي ده اول دا خبرو که هر تعریف مشتمل ده په تا باندې په جنس او فصل باندې نو د دې ویل چې حال دې ویل کې چې بیان د هيئت کوي ما یو په یو چې دې چې کې لکه بیان کوي دا جنس ته ټول تمیز هم شامل څه صفات او موصوف هم شامل څه چې اول څه کېدا ول چې ما یو په یو هيئت چې دا بیان د هيئت کوي نو په دې سره تمیز خارج تمیزم بیان کوي خو هغه بیان د هيئت نه کوي یا هغه بیان د ذات کې هغه بیان د چا کې علاقه مثلا د 20 په ذات کې وهام دی تمیز را چې د 20 د ذات نه دی وهام چې کې علاقه لري نو تمیز په دې هيئت سره تمیز خالص د تمیز خو بیان کې خو بیان د هيئت نه کوي بلکې بیان د څه کوي بیا الفاعل والمفعول به دا بل فصل دی حال هغه دی چې بیان د هيئت د فاعل کې یا د چا کې لکه مفعول کې په دې سره چې خارج شو په دې سره مبتدا او دا صفات خارج صفات هم بیان د هيئت کې هو هغه بیان د صفات کې دی بیان د هيئت د فاعل د مفعول نه کوي بلکې د چا کې د مبتدا جاء الرجل راغ سړی یا بیان د هيئت چا کې الکا تو زید عالم دا زید عالم دی چې مبتدا صفت واقع شي رأيت رجلا عالما مولد سره دا سره چې الکا عالم نو الکا هغه هيئت فاعل او مفعول کې په اختصاص فاعل او مفعول شي وضاحت بیا دا عام دی چې دا فاعل لفظي وي او کدا فاعل څه شي وي معنی فاعل لفظي څه معنی چې فعل مخکې لفظا ذکر وي لکه ضرب زید یا جاء زید راکبا ضربت زیدا قائما دا قائما لګیدل دي د دې ضربت د فاعل حال یا د زید حال ور هر یو څه په دې بیان کړی او فعل مخکې چې شي ذکر دی ضربه فعل مخکې لفظا ذکر دی او معنی یا دا فعل به چی شي لکه معنی لکه زید فی الدار قائما زید مبتدا د فی الدار خبر دی قائما حال واقع شوی دی د شان حال واقع شوی دی د زید نه زید خو چی شي د لکه فاعل لفظی دی نه لفظا د څه شي ده لکه دا مبتدا واقع شوی ده لیکن د فاعل د فاعل معنوي ده څنګه اصل کې تقدیر د عبارت چې حاصل زید فی الدار قائما نو دغه د فعل معنوي د فارد ازید چې واقع شوی ده فاعل واقع شوی ده یا د چې وهذا زید قائما دا قائما د زیدون د پاره چې واقع شوه ده حال دا زید فاعل لفظي ده یا مفعول لفظي ده نه بلکې ده مفعول معنوي ده مفعول معنوي څنګه ده دا هاذا په معنا د اوچیرو سره ده اوچیرو فعل فاعل دا زیدون د دې لپاره چې واقع شوه ده مفعول به او قائما د دې نه چې واقع شوی دی حال واقع شوی دی وی اور باندې نو الک حال دې تل کې چې بیان د هيئت د فاعل او مفعول کوي بیا د دې نه کدا فاعل لفظي وي او کدا فاعل چې شوی معنی وي الحال حال چاته کی ما یبینو ما دا هر هغه څنګه یا کلمه دا یبینو چې بیان کوي هی اصل فاعل هی اصل فاعل زید فی البحر اما لا یغرقا زید په بحر کې یو غرق دی نسی وایي نو الګ د څه چې له جمع معنا نه ده چې زید په بحر کې یو غرق نه کین خدای په کشته کې سوري جنا یا به ورته لامبو ورشي خو خل وای معنا ده چې په بحر کې نه یو غرق دی شي او ځکه کبانې نه نو ځینو اړې ته خاصه کوي ما يبين هيئه الفاعل چې دې بیان د هيئه فاعل کې یو مفعول دی یا د مفعول دی کې لفظا بیا عام چې دا فاعل او مفعول لفظي وي او معنی یا دا فاعل مفعول دي چې وي معنی وي نحن ضربت زيدا ضربت فعل فاعل زيدا د دې لپاره چې شي کې مفعول به قائما دا د زيدا حال کې شي کېدل شي د زيد ضربت د ضمیر متکلم حال واقع کېدل شي وزید فی الدار قائما زید مبتدا فی الدار دا جار مدر په اعتبار د متعلق سره خبر قائما د زید نه حال واقع شوی خدا مثال دا حال دی چې دا حال هغه لري د فاعل معنی دا زید فاعل معنی دی ولی فاعل معنی دی ځکه زید په معنا د کار سره د حصل زید فی الدار وهذا زید قائم قائما هذا مبتدا دا زید خبر دی قائما حال واقع شوی دی دا حال واقع شوی دی د زید نه حال واقع شوی دی او دا زید مفعول چې څه دی لکه معنوي دی نو حال دا دی نو څنګه مفعول معنوي دا په اصل کې دی اشیر زیدن قائما دی اشیر په پای زیدن د دې لپاره مفعول دی قائما د دې نه دا حال عامل به چې اوس هم ویل کنه عامل چې د دې چې د فعلی معلوم د فعل دی د دې حال فعل فاعل طرف ور کوي او شپږ سيزونو ته چې ور کوي او یو باغی کې چې دلکه یا عامل دي کې کله چې شی ولکه شی به فعل شی به فعل څه ډول کېږي لکه شی فاعل چې مفعول دي ډول کې مثال به څنګه لکه زید زاهد راکبن راکبن چې راځي چې فاعل ده لا ذاهبون او ضمیر مستتر غیر فاعل او راکبا حال واقع شي راکبا ته نسب چا ور کړی دی لکه د ذاهبون سیګل چې فاعل ور کړی یا خو په دې کې الک عامل څه شي معنا هو معنا د دې فعل معنا د دې فعل په دې کې څه شي ګرځېدلی یعنی فعل معنوي په دې کې څه شي ولکه عامل ګرځېدلی وي مثال به څنګه لکه دا هاذا زید قائما دې قائما ته نسب چا ورکړی دی دا هاذا ورکړی فعل معنوي ورکړی دی څنګه ځکه هاذا په معنا د چا سره ده او شی رو سره ده فعل فاعل دې د نسب ورکړی دی قائما دې څه ورکړی دی دا ورکړی دی زید ته نسب ورکړی قائما ته وعاملها عامل د دې حال کې الفعل فعل دی او شی یا بشوی فعل او معنا او یا معنا د څه به ورته فعل دی یعنی هغه فعل چې هغه مستنبط دی د څانه یعنی د ما فعل معنی دا معنا چې د کوم اسم نامه معنا د فعل څه کړی دا مستنبط کړی دا لکه دا حاضر په استنباط د څه کړی دی د اوشی کړی دی وشرطها ان تكون نكره وصاحبها معرفه غالبا یو قاعده باندې ذل حال چې دا به اکثر اوقاتو کې معرفه وي او حال به چې ویل کوي ولې د دې قاعده لپاره څه وجه ده وجه دا ده چې تاسو حال په منزله د محکوم علیه سره ده او په منزله د مبتدا سره ده حال په منزله د تا سره ده او اصل محکوم علیه کې تعریف ده او اصل په محکوم به کې څه ده تنکیر ده نو دیو جنا الک محکوم حال به نکیروي او ذل حال به څه وي معرفه وي حال ذل حال په منزله د مبتدا سره ده او حال په منزله د سره سره ده اصل په مبتدا کې تعریف ده او اصل په خبر کې څه ده تنکیر ده وشرطها شرطها لپاره دا دی ان تكون نکره تن چې به شي ولکه نکره وي وصاحبها وصاحب مراد ذو الحال دې کړي معرفه غالبا په اکثر وقاتو کې بدې چې شي ولکه معرفه سوال په والي دي ښا ته خدا چې ذو الحال خو ټول عمر د پاره چې شي وي نه معرفه اکثر وقاتو کې خو حال ټول عمر د پاره چې شي ولکه نکري زه برتو کوم چې حال دی او د به معرفه واقع شوی یا او حال د معرفه واقع مثال به څنګه لك وارسلها العراق دا ارسلها چې دا ارسل چې څه درکم دا حال ارسل فعل د جزء په مستتر هغه فاعل هاي مفعول به العراق ورنه حال واقع شوی او عراق معرفه ده کنه کړه ده معرفه ده پچی سره لکه الف لام سره مررت فعل باعل به دا جار مجرور متعلق سره مررتو وحده دا د مررتو د فاعل حال واقع شه دی وحده معرفه ده کنه کړه معرفه ده نو الګ دلته خو حال څه واقع شه دی معرفه واقع تو حال بنا کړی د برتو کوم حال به لیکن معرفه بنی نه کړه بنی بلکې څه شی به معرفه دا د حمار وحشي صفت دی چې دا حمار وحشي دا خپل حمار وحشي دا کوم چې کوم مؤنثات دي حمار وحشي نه دا ټول یو ځای ولیکل ورسله پری خدل العراق مستمع ده دا یو ځای ولیکل ولم يزيدها او د متفرق هم نه او نه د او د دې په اجتماع باندې ویریدل ولم يشفق على نقص الدخال او نه په دې په دې باندې ویریدل چې دغه دا چې کوم ماتنی دغه د ماده دا دغه د حمار وحشي بچیان چې دا په اوپو باندې مړی نه دي سیرا به بنسي په دا خوف او دا غبیرم د ذکر پیدا نشو نو العراق په معنا د مستمعتن سره دی مو الکه دا ټول یو ځای ولګلې او دلته معرفه حال راته شوې ده وار سره دی خو دې العراق حال کوم د دې چې دا ټول چې شي مستمعتن یو ځای وي نو دلته حال راته شوې ده معرفه واقع شوې نو دې راځي راځي نو تاویل کې تاویل څه کوي وای دا العراق اصل کې دا دغه حال نه واقع شي اصل کې حال چې واقع شي دا لکه دغه جمله واقع شي چې تا تاریخو عراقان د تا تاریخو فعل فاعل د عراق مفعول مطلق دی دا ټول جمله چې واقع شي حال واقع شي وارسلها العراق ودا ترکیب چې ورسل العراق دی ومررت به وحده دی ونحوه په دې په شان نور ځای چې تا حال معرفه راغله دی متأول نه لکه چې دې لکه تأویل تو پاره متأول تأویل کړل شوی دی پاره کې فإن كان صاحبها نكرة کچت دا ذل حال نکروي وجب تقديمها واجب تقديم د حال په ذل حال باندې جندا مله کچته ذل حال نه کړه راغی نو حال به مخکې په چا باندې او ذل حال باندې ولې به مخکې کیږي ځکه چې انتباه سره نه سي د حال د چا سره چې په سره په صورت نسب کې لکه تو رأيت رجلن راکبن دا رجلن ذل حال دی راکبن ورنه چی شه دی او دته رجلا نکره ذل حال راکې شه کدا راکبا موږ ور باندې مقدم نه کو د څونو چې رأيت او راکبا رجلا نو پته باندې لګيږي چې دا حال دی او کدا موصوف او صفت دی نو دیو چې نکره ذل حال نکره وي نو تقدیم د حال او باندې واجب دی فإن كان صاحبا كتبت ذل حال نکره نکره وجب تقدیمها واجب دی تقدیم د حال پر ذل حال باندې ولی واجب دی چې اعتبار د حال د صفت سره راځي ولا تتقدم على عامل معنوي بل قاعده درته کوي حال کچه عامل پکې معنوي نو دې مقدم کېدل نشي په ذل حال باندې نو دې وجنا وهذا زيد قائما کې د سینې سی ویلې چې وهذا قائما زيد د تفاعل عامل پکې چې د فعل معنوي دی نو دا ترا د زيد په ذل حال د قائما د دې حال راکې شوی لیکن دلته دا نشي کېدلی چې دا حال په دې زوحال باندې مخکې کې ولې ځکه عامل معنوي چې دا ضعیف دی عامل معنوي چې شی دی ضعیف دی نو معمول کې مرتب را چې عمل کولای شي که مرتب را نه شي نو عمل نشي کولای نو دی وجنه هلکه دا حال په عامل معنوي باندې نشي مخکې کېدلی نو دی وجنه دا جایز نه دي چې ته وایې هاذا قائم زید بخلاف الضرب په خلاف د چا سره لکه ضرب کچرته دا حال واقع شوی وي د چانه لکه د ظرف نو به تقدیم جائز دی کنه دی جائز نو دې کې به اختلاف دی یو مطلب د سیوی دی یو مطلب د مبرر دی سیوی به چې لکه دې صورت کې ملکه تقدیم شي دی جائز دی سیوی دا و چې لکه په دې صورت کې تقدیم جائز نه دی ولې نه دی جایز وي ځکه دا تر په معامله ضعیفه دی معمول د دې کوم مرتب راځي عمل کولای شي کوم معمول د مرتب راځي عمل نشي کولای او مبارک به نه که عامل په دې کې ظرف نو بیا په دې صورت کې تقدیم چی شي لکه جایز دی ولې جایز دی ځکه ظروف کې توسع ده ظروف کې څه ده لکه توسو ده یسعو فيه ما لا یسعو فی غیره الک په ظروف کې هغه کار جایز چې په بل ځای کې جایز ولې لکثرت وروده فی الكلام ځکه دا سره ډیر زیات په کلام کې چې شي کېږي واردېږي نو دی اوس نه دلته جایز ده په پرېپان ولا على المجرور او نه دا حال مقدم کېدل شي الک وچا باندې غزل حال چې غشي شوی مجروري صحیح مسلک دا دی چې الکه د په هغه ذل حال باندې چې هغه ذل حال چې واقع شوی مجرور واقع شوی الکه انت حال باندې تقدیر عقیم باندې حال مقدم کېدل نشي ولې نشي مقدم کېدل ولې نشي مقدم کېدل ځکه نشي مقدم کېدل چې دا حال په هغه ځل حال باندې چې کله دا ځل حال مجرور واقع شوی وي دې نشي مقدم کېدل ځکه نشي مقدم کېدل چې ګوره چې دا مجرور چې په دې کې عامل حرف جر دی مجرور په حرف جر مقدم کېدل شي نشي مقدم کېدل نو دا حال خو د دې ذل حال تابع دی او چې دا خپل ذل حال مقدم کېدل نه شي په دې حق فکر باندې دا حال خو د ذل حال تابع دی خو په طریق لولا نشي مقدم کېدل او چې په دې باندې هغه حال چې الکه دې د ذل حال مجرور نه راغلی نو الکه د تدحال تقدیم په ذل حال باندې ځکه ممتنع دی چې خپل د مجرور په دې حق فکر نشي مقدم کېدل نو دا حال په دې مسلو باندې څنګه مقدم شي او دې طریق له ولا نشي مقدم ولا يتقدم ونشي مقدم کېدل دا حال على المجلول کوم مجلول باندې على الاصح بنا بر اصح بعضو په نسبت باندې دا د اصح کی سره دي خبرې وکړه چې د کوفیانو په مذهب باندې دا جایز دی چې تقدیم د حال نه شفاء او د حال باندې چې هغه مسلو وكل ما دل على هيئه صح ان يقع حالا په دې عبارت سرارت کې په بعضو خلکو باندې بعض خلکو دا چې ویل دي ها چې علاقه د څه چل دی چې دا حال به اسم مستقیم لکه ته وایې چې ضربت زیدا راکبا راکبا اسم جامد دی چې مستقیم دی اسم مستقیم راکبا چې غاده چا ده اسم فاعل نو دی وجنا بعضو مسلک دا دی چې دا اسم مستقیم حال واقعي کیږي خو اسم جامد حال نشوه به راځي په غیبه نه رسي یاره دا خبره په دې کې نه ده چې اسم جامد کې د حال نشي واقع کېدل او اسم مستقی حال نه خبره ده ده چې هر حال موږ تعریف کړي حال دې چې چې بیان د هيئت د فاعل کوي او بیان د هيئت د چا کوي اوس هر هغه اسم چې هغه بیان د هيئت د فاعل کوي یا د مفعول کوي هغه که اسم مستقی او که جامد خو چې تعریف ور پاس صادق کیږي هغه چې واقع کېدلای شي دا خبره پکې نه ستې چې جامد واقع کېدلای نه شي او اسم مستقی واقع کېدل نه هر هغه اسم چې بیان د هيئت د فاعل او د مفعول کوي هغه اسم چې واقع کېدلای شي حال واقع شي اوس یو مثال درته بیانې چې الک عدد کا اسم جامد دی حال واقع شوی لکه هذا بصرا اطيب منه رطبا الک دا کجوره نه ده حالکون دې کجورو کې چې دا بوسره وي دا ډیره زیاته مزیدار او خوندناکه ده د هغه کجورو نه چې هغه چې رطب کجوري دوه قسمه دي ښا یو بوسر دی او بل رطب دی بوسر دې ته کې چې نیمه خامه یې نیمه پخې نو خوګواله او تریواله دواړه پکې او رطب هغه ته ویل کېږي چې پوره شي ویل کا پخوي خوګواله پکې اوس ګوره وې دا کجوره حالکون د دې کجوري کې چې دي کې حموزه وي او والي او تریوالي دا ډېر زیات فرق کې دا کجوري نه چې هغه کې څه شي خالص حلاوت او خوږوالی اوس ګوره دا بوسره نم حال واقع شوه دی رتوبه نم حال واقع شوه دی د تانه د دې کجوري نه او دا حال واقع شوه دی بوسره نم چې جامې دی او رتوبه نم چې لرکان او حال واقع شوه نو دینه پته ولګیدله چې دا خبره نه ده چې هغه اسم جامد حال نشي واقع کېدل اسم مستقل واقع نه هر هغه اسم چې بیان د حیات د فاعل د مفعول کوي بیا هم د دینه کغه اسم جامد او اسم مستقل هغه شي واقع کېدل شي حال واقع کېدل شي وکل ما دل هر هغه حال چې هغه دلالت کوي علا حیات فاعل باندې صحت صحیح یا په مفعول باندې چې هغه د حال واقع شي مثل هذا بصرا دغه کجورا على کور دې کسوي کې چې دا بصر وي اطيبو منه ډیر زیات خونا کړه دا اغنا رتبن حاله کور دې کې چې هغه چې شوي الکه خالص پخوي وقد تكون جمله خبريه او کله کله چې شي دی لکه حال چې واقع کیږي جمله خبريه مخ لکه څنګه چې لکه مفرد حال واقع کیږي دا شان د جمله چې شي کیږي لکه حال واقع جاءني زيد راكبا راكبا د زيد نه حال واقع شي راكبا چې څه ده لکه مفرد ده نو څنګه چې مفرد حال واقع کیږي دا شان د چې حال واقع کیدل شي جمله حال واقع بیا جمله اسمیه هم حال واقع کیږي او جمله فعلیه هم چې واقع کیدل شي بیا جمله فعلیه کې ماضی هم حال واقع کیږي او مضارع هم چې کیږي حال بیا ماضی مثبت هم حال واقع کیږي او ماضی منفی هم چې کیږي لکه او مضارع مثبت هم حال واقع کیږي او مضارع منفی هم چې کیږي لکه حال واقع کیږي اوس حکم دار چې دا جمله خبري حال واقع کیږي نو یا به جمله اسمي حال واقع شي یا به جمله کچر ته جمله اسمي حال واقع شي نو هغه کې وو تم ضرورت دی نو دا سره د واو او د زمين نه حال واقع کیږي مثال به څنګه لکه د سی وایي چې جاء زید و ابوه قائم جاء زید و ابوه را زید په دې حال کې چې پلار ولاړو و ابوه کې دا وکم و دی حالیت ابو مضاف مزمت کی شه دی او مبتدا قائمونه کی شه دی مبتدا سره خبر نه جمله اسمه خبره دا به حال واقع شي د تل لپاره زید حال سره زرحان دا په فاعل واقع شي د چا لپاره یا په سره فاعل جمله فعلیه خبریه به جوړ شي اوس دا خبره ده چې کله جسمه جمله اسمه حال واقع کی نو د محتاج له هم وتا او هم چاته زميسا وو ته ولې محتاج دی ځکه وو په چی شي باندې لاله کوي حالیت باندې ضمیر ته ولې محتاج دی ځکه جمله من حيث جمله د کی شته مستقله ده نو ابوه کې هو ضمیر را پیدا و تعالی کې مربط باندې نو د دې ربط بچا سره چې د ما قبل اسم سره او کته شو وور اوړي د شي وای ها او ضمیر پکې رانه وای ذکر نه کې لکه چې تو کا وشمس تعالی کوم زرا غو په دې وخت کې تا ته د المر چې ولکه شمسو مبتدا او تعالیاتونه چې شه والشمس تابعه دا بیا دوم دې چې تاسو وو ذکر کړئ ځکه وو په حالیت باندې دلالت وکړي او شمس تابعه د جملې اسمي خبره ورته خبر ورکړي او کلیوازي تمیز ذکر کې دي چې وایي چې جاء زید ابوه قائم جاء زید ابوه قائم وو پکې نه بیا هم حال واقع کې خو حالت په دې صورت کې چې ضعیف دی ولې سعید ته چې وونه دي که تش زمي ذکر بیا دا پته نه لګي چې را دا جمله حال دا وکا نه دا نو بغیر دا ونه دا سره د ضعف نو شي کېږي الکه حال واقعي وقد تكون کله کله وی دا حال جمله خبريه تم د شي شي جمله خبريه فالاسمیه او چې دا جمله خبري حال واقع کیږي کټه دا جمله جمله اسمي نو د دې حال واقع کیږي بل واو د ځان سره حال واقع کیږي سره دا واونه و ضمیر او سره د شان علاقه ضمیر او بل واو یا تش پتا سره حال واقع کیږي واو سره او بل ضمیر یا تش پتا سره حال واقع کیږي ضمیر سره او تش په ضمیر سره حال واقع کیږي د دې چې د لکه ځای په ولې ځای لکه دا پته نه لګي چې لکه دا حال دی او کا والمضارع المثبت او کدا حال چې واقع شي مضارع مثبت واقع شي نو دې کې څه کمی ته ضرورت ته وو ته ضرورت ولې لکه جاءني زيد جاءني زيد او ويضرب ويضرب معنی وایي جاءني زيد يضرب وجعل ثلاثه اقسام ما سواهما درې قسم یو مضارع منفي بل ماضي منفي بل ماضي چې شدلکه مثبته اشتراکت دا ټول شریک دي په دې کې ان يكون بالواو والضمير چې دا حال واقع سره د واو د ځانه ضمیر او بیا حد ما یا تشمو را یا تشی کې راځي ضمیر ها نو احد ما یا صرف واو یا صرف شی ورته ضمیر وذالک دا درې کیسې دا جملې دي چې ما مضارع منفي ماضي مثبته او ماضي منفي نو دا درې جملې دي کنه سره د واو د سمې نه یو د تشوام او د سمې درې دي نو درې په دې کې څو کېږي فساره چې ساته څو صورتونه دې جوړ شو مثال اول وای جوا او زمي باړه راغلي جاء زيد وما يتكلمون نو چې کله ماضي مثبت حال واقع شي دا کوزي د پکې د پاتنوالې ځکه ماضي سره کې په تیر شوی زمانه باندې نو ماضي په انقضاء باندې راځي حال په عدم انقضاء باندې راځي نو قصد ذکر کو دې لپاره چې تقریب د ماضي راولې چاته زمانه ده